مالک یوم الدین مالک یعنی واقدار د ورځې د بدلې دی د ورځې د جزا او سزا د بدلې دی ایاک نعبدو خاص تعالی را بندگی کوونگا کلک که مونږه په لاره نیغه باندې په لاره برابر باندې صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې خاص انعام کړی تا په هغوی باندې